قیصر ته ورکه هرقل ته هرقل چې دا خط وکت د خپل کسانو نه تاسو کوي چې د دې سړی په دې علاقه کې د دې سړی د قوم په دې علاقه کې څوک شته که نشته خلکو ورته او شته نو پولیس رالل زیم کړم او زما ملګری ځان سره بوتلل چې هرقل ته ورننه وتو وی پتاسو کې دې سړی ته په نسب کې څوک ډیر نږدې دی ابو سفیان وته وی زه وته نږدې یم وی خدل تکینه دې مخه ته کینو دا زما ملګری راواغشتل زما شاته کینول زما دې ملګرو ته وی زه د دنه د یو څو خبرو ته پوس کوم که دروغ یې ووی نو تاسو راپاسئ ورته ووایئ چې تا دروغ ووی وایي ښه خبره شروع شوه اوله تپوس ته دا کوي چې دا سړی چې دا دعوه د نبوت کوي دا په تاسو کې په حسب کې څنګه دی د نسب په کمالاتو کې څنګه دی د په نسب کې په خاندان کې څه کمالات شته که نشته تاسو ویلیو کنه د خپل اکابرو چې کوم د فخر کارونه یغه ته حسب وی شرافت ما دا نه تاسو کو د شرافت او د نسب ددو تار ته وی چې زمنګ په دغه کې خاندان کې ډیر لوی شرافت لري نو وایی ثم قال بیا دی هرقل وی لترجمانه خپل ترجمان ته ځکه هغه په عربی نه پوهېده ابو سفیان د دوی په ژبه نه پوهېد ترجمان ته وی قل له ووایه دی ابو سفیان ته چې انی سألتک ما تانه سوال وکړو عن حسبه داغه شرافت د نسب ددنه چې د ده په خاندان کې شرافت شته که نشته فیکم په تاسو کې فزعمت ابو سفیان تا راته ووی چې انه فیکم ذو حسب چې دی په تاسو کې خاوند ډېر لوی شرافت دی دام یو نخه د نبوت ده چې دا پیغمبر دی ځکه الله چې پیغمبر را لیږي په هغه قوم کې را لیږي چې د قوم قوم شرافت زیاتی وکذالک الرسل ام دقس پیغمبران تبعث و غرا لیږلی کیږي فی احساب قومها په هغه شرافت د خپل قوم کې دویم مې دنه دا تپوس کړی و چې د ده په پلارانو او نیکونو کې چېرته باچا تېر شوی دی؟ د دې پیغمبر په پلارانو نیکونو کې چېرته باچا تېر شوی دی؟ نو تا راته وویې نه دا هم نښه د دې ده چې دا پیغمبر دی وسألتک ما تا نه تپوس وکړو چې هل کان فی آبائه چې آیا و د ده په پلارانو کې ملکون یو بادشاه چرته په لرانو نیکونو کې بادشاه تیر شوی دی فزعمت نو تاره ته ووی چې الله چې نه نه دی تیر شوی فقلتو هرقل وی وی زما دا خیالو چې دا بشرته د د پلارانو کې باچا تیر شوی اوس دې پاسی دا خبره دې د پاره کوي چې هغه د پلار او د نیکه باچی غواړي فقلت نو موی لو کان من آبائه کچروی د د په پلارانو کې ملکون یو بادشاه نو قلت ما بوی چې دا پیغمبر نه دی رجلون دا یو سړی دی او یطلب ملک آبائه طلب کوي د حکومت د خپل پلارانو دریم سوال مې د ندا کړو چې د پسې اکثریت د چا دی د مالدارو دی که د غریبانانو تا راته ووې اکثریت د غریبانانو دی او دا غریبانان خوشقسمت خلک دي په هره زمانه کې چې د دین مرګتیا کړې د غریبانانو کړې د نوابانو سردارانو دا نه ده کړې فقلت ابو سفیان تا راته ووی چې بل ضعفاهم بلکې د دې قوم چې کم غریبانان دي او دا غریبانان خوش قسمته ځکه خو تاسو ویلي دي د مالدارو دیندارو خلکو نه مالدار دیندار پنځه سوه کاله به دا غریبانان مخکې ځي جنت ته وهم اتباع الرسل هم دقه غریبانان پر زمانه کې سي تابعدار د پیغمبران وي دا بل نه خدا دی چې دا پیغمبر دی بل سوال مې د نه دا کړو چرته په عمر کې دروغ ویلیو د زمانې د نبوت نه مخکې دا څلوېښت کاله چې دی وژوندی تېره و، چېرته عمر کې هم پرې شک راغلی دی چې ده به دروغ ویلي. وسألتک ما سوالک ستانه هل کنتم تتهمونه ایا تاسو تهمت لګوي په ده باندې بالکذب د دروغو قبل ان یقولا مخکې د هغې نه چې دوی ووې ما قال هغه چې ویې وې دا اوس چې دې کوم خبره کوي د دې خبرې نه مخکې د چته دروغ ویلي دي فزعمت تاراته وی الله چې نه دغه هو منګ صادق نامه کې خودا امین مم کې خودا موی دا وای چې په بنده دروغ نه وای نو په الله وسنګ دروغ وای او بیا دی زی په الله دی دروغ وی او ثم یذهب بیا دی دی زی او فیکذب علی الله په الله دی دروغ وی چې یو سړی په بنده دروغ نه وی په الله به څنګه وی بل سوال مې دنه دا وکړو چې د د ملګری بیا مرتد کیږي کنه تا راته وی نه وسألتو کا ما تانه سوال وکړو هل يرتد احد منهم چې یا مرتد کیږي یو کس د دوی عن دینه د خپل دین نه بعد ان يدخل فيه پس دا غنه چې هغه داخل شي په دې دین کې یو خود الله لچ مرتد کیدل دغه بیل له نا سختتا له د وجه د ناراضګي د دې دین یره دا دین می خوښ نشو دا پیغمبر می خوخ نشو د دې وجه نه چرته څوک مرتد شوی دی یازه یو د لالچ د پاره دی نو د لالچ د پاره مرتد شوی دی عبد الله ابن جحش نو د مکې نه هجرت کړو حبش ته والته د حبش حکومت په د باندې ډېر احسانات وکړل دغه احساناتو د وجه نه هغه بیا عیسائی شو بیا مړ شو داغه خزه و ام حبیبه بیا داغه نه کونډه شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه فزعمت تارته وی الله نه اوهوی د ایمانم دقه دی کنه چې د دې ایمان رڼا خو زړه ته نه نوته کنه سړی قیمه قیمه که خو دا رڼا بیا د زړه نه نوځي وکذالک وکذالک الايمان هم دقس ایمان اذا خالت بشاشت القلوب کله چې دا ګډ شي دا غرنا د زړونو سره بیا دا نه روزي بشاشه دا سړی چې د بل سړی سره ملو شي او دا کلا او ټنډه باندې ملو شي دې ته دغه وایي بشاشه یو دی داسې ګونجې ټنډه باندې میلاو شي بوټ تندي باندې نه بشاشه ده تازهوالي ته وایي چې د ایمان ګډ شي بشاشت القلوب دغه رڼا د زړونو سره بل تپوس مې د نداو که چې دا مؤمنان روره دا ایمان درست روز زیاتیږي حتی تر دې پورې یتیم ما چې تمام شي او خپل آخر ته ورسی وسألتک بل سوال مې دنه وکړو چې هل قاتلتموه تاسو د دې پیغمبر سره جنگ کړی دی فزعمت تارته وی چې او انکم قاتلتموه چې تاسو د سره جنگ کړی دی ما درته وی څنګه جنگ تا راته ووی کله مونږ غالب او کله دی غالب فیکون الحرب بینکم نو وی جنگ په منځ تاسو کې و بینه په منځ د کې سجالا وار په وار کله تاسو غالب یې کله دی غالبی بدر کې رسول الله غالب شو په احد کې کافر غالب شو او بیا وی د دې پیغمبرانو د پاره اخري انجام یو بل تپوس مې د نو که چې دا پیغمبر چرته دوکه کړی ده وسألتو که عمل ما سوالو کستانه هل یقدرو چې آیا دې دوکه کوي فزعمت تا راته ووی انه لا یقدر چې دی دوکه نه کوي وکذالک الرسل دا هم نښه د پیغمبر ده همدقسې پیغمبران لا تقدر هغه غدر نه کوي بل وسألتک ما تانه سوال وکړه چې دا خبره د ده نه مخکې په دې عربو کې چا کړې ده لکه دا دی چې دعوه د نبوت کوي ستاسو په قوم کې دا خبره مخکې چا کړې ده هل قال احد آیا ویلې ده یو کس هذا القول دې خبرې لقبله مخکې د دینه فزعمت تارته وی الله چې نه اوس ما کچر ستاسو قوم کې چرته په خوا یو سړی دا خبره کړي نو ما به وی چې زمړه خدا دې پاسی او داغه نقل کړي فقلت مو لو کان هاذا لو کان قال هاذا القول کچر ویلې وی دې خبره له احد یو کس قبل او مخکې د دنه نو قلت ما به ویلې وی چې رجل دا یو سړی دی ای تم او هغه اقتدا کړی دا بقول په یو وینا پسې قیل قبله چې هغه ویلې شوی دا مخکې د دنه کله نا کله رستو خلک را پاسی د مشرانو نقل کوي مشرانو چرته په خوا یو کار کړی بیا کشران هم کوي ثم قال بیا هرقل تپوس ته بیا کوي چې دا پیغمبر تاسو ته د څه امر کوي وینا د څه کوي چې څه کوي ثم قال بیا هرقل وی بما یامرکم پس خبره دا پیغمبر تاسو ته تا امر کوي قال ابو سفیان وی عبد الله ابن عباس ته لګیا دی چې قلت ما د هرقل ته وی چې سه بغه مکوه یامرنا بالسله بالصلاه ها دی امر کوي مونږ ته په مانځه چې د مونږ کوي و زکات په زکات ورکولو و سلت او په سل رحمه باندې چې سل رحمی کوي د قارب او د خپلوان د خپلوانو د خپلولې خیال کوي والعفاف او پزان را بچ کولو د حرامونه چې د حرامونه ځان بچ کوي پاک دامنې امر مونږ ته کوي وای خا وای دا پکې دي نو افسوس یې وکړو چې ما ته خدا پته لګېده د اوس ګوره دغه دی که نه عیسیي دی او لوی د خپل انجیل لوی عالم هم دی دی حرقل وایي زه خو په دې پوهېدم چې دا پیغمبر به روزي پیدا کیږي با خو دا مې یقین نو چې په عربو کې به راځي دا په عربو کې راغی خو زما یقین نو چې عربو کې به راشي قال هرقل وی ابو سفیان ته وی ځان پوی کا ایکو ما تقول فيه حق کشریوی هغه خبره چې تی وی په باره د پیغمبر کې حقا رښتیا دا تا چې څه خبرې وکړې او دا خبرې حقي نو فإنه نبي دا واقع پیغمبر دی وقد كنت اعلم او زه پوهېدلم زه عالم یم عالم یم چې انه خارج چې بېشکه دی به راښکاره کیږي خو ولم اکو اظنه ما دا ګمان نه کوو چې دا پیغمبر به منکم ستاسو د عربو نه الله په عربو کې پیدا که خدا مې خیال نو موقع راته نشته چې اوس به ورورسم دیو د خپل حکومت بدنصیبی ده خپل حکومت ورته چې دی په خپو کې اتکړی شوی دی ولو انی اعلم کچره ماته معلومه وي چې انی اخلص الیه چې زبا ورورسم دی پیغمبر ته لا عجب لا احببت لقاءه نو ما به خوخه کړی وي د سره ملاویدل او که زه وسره وی نو ما به بی اندازې خدمت کړی وی که زه د ده سره وی دا پخې به مې وله راغشتې وی او دا به مې وله وینځلې وی د چاخپی وینځل ګورې دا ډیر لوی خدمتي ولو كنت عنده کچره وی زه دا غسره لغسلت عن قدمه نو ما به وینځلې وی د اخر عن قدمه د دواړو قدمونو دا غنه او بیا ورته وی ابو سفیان په دې ځان پوی کا دا کم سړی چې داوا د پیغمبري کوي په خدای قسم دا نن چې زما خپې په کم ځای د پاسه پرتی دي سو وخت برا شي د دې ځای بم مالک شي حکومت به دې ځای تر ورسی دا اوس دې په فلسطین کې دی ښه بیت المقدس کې دی مطلب دا دی چې د حکومت باندې بیت المقدس تر رسیږي او ما غسه شو ولا یبلغن ملکه او خامخا خامخا رو برسی د حکومت ما هغه زیتا تحت قدمی چې هغه لاندې د دواړو خپو زما دی دې نه پوه شوې که د خپو نوم د خپل لفظي معنی والي هم صحیح ده زما د خپې چې نن د بیت المقدس په ځمکه باندې دي د دې ځای یا دا محاوره ده د چا چې د کوم ځای پورې اختیاري خلک وایي دا زما د خپو لاندې دی او زمونږ د وطن صدر صاحب داغه د خپو لاندې دا ټول پاکستان دی نو مطلب دا دی دا شو بیا شام هم پکې راغی او دا ټول علاقې پکې راغلی قال ابو سفیان وی ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم منګم ناستیو وزیرانم ناستی د قوم مشران ناستی بیغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطر او غخت خوش قسمت دا و چې د رسول الله د خط به اندازې احترام وکړ به اندازې بیا راغوښته هغه خط د رسول الله فقرأه هغه پړاو کو فیضا فیه پس ناګنه د خط کې سو بسم الله الرحمن الرحیم د سرنامه وا من محمد صلی الله وسلم رسول الله دا خط از جانب چا دی د چا د طرف نه دی وی من محمد رسول الله وسلم دا دی د جانبه د محمد چې هغه د الله رسول دی او چاته دی اله هرقل هرقل ته دی کم هرقل عظیم الروم چې هغه بادشاه دی د رومو د روم باچا دی سلام علی من اتبع الهدى کافر ته داسې نشي ویلې السلام علیکم رسول الله کمال کوي وی سلام سلام دی وی علی من اتبع الهدى پاغه چا چې چا تابعداري کړی د هدایت او د ایمان دی وی او اما بعد پس د دې دغه نه بسم الله نو د سلام نه پس فإني أدعوك د باچا هرقل ته وی زه دعوت در کوم تا ته بداعیت الاسلام پاغه دعوت د اسلام د اسلام دعوت دل درکوم او دا درته ویم اسلم اسلام راوړه تسلم یا تسلم تب سالم پاتې شي چې سلام دی راوړه تب سالم پاتې شي و اسلم دویم وی اسلام راوړه یؤتیک الله اجرک الله بدر کی تا ته ثواب ستا مرتين دوزله الله به دل ډبل ثواب درکی اسلام راوړه الله به تا ته درکی هغه اجر او ثواب ستا مرتين دو ځله یا دو ځله دا مطلب چې اوسه پورې د په عیسی علی السلام ایمانو دا حق مذهب اوس هغه منسوخ شو اوس حق مذهب اسلام راغی هغه به الله جدر کی او د اسلام به الله جدر کی یا د دې دا مطلب بختونه چې اسلام راوړه الله به ډبل اجر درکې یو به ته مسلمان شي یو یو به ستا د وجه نه دا قوم مسلمان شي نو ډبل اجر به درکې فإن تولیت او که ته وګرځېدې د اسلام نه یا اهل الكتاب اس زمون خو مطلب سو دا د دې ځای تفسیر وکنه یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب اهل کتابو تعالو راشه تاسو الی کلمت ان یو خبره تا سوا ان چغه برابر ده بیننا پمن زمون کې و بینکم پمن تاسو کې دا خبره زمون کتاب هم کوي ستاسو کتاب هم کوي دا خبره زمون پیغمبر هم کوي ستاسو پیغمبر هم کوي الله نعبد الا الله چې مونږ به عبادت نکو مګر د یو الله الا دوای وای الا قوله تر دې قوله پورې چې وشهدو باننا مسلمین تاسو گواو سئ چې مونږ مسلمانان یو خیر ظاهر نه دا معلومیږي ښکارا خبره ده چې د هرقل میلان چاته او اسلام ته هم ټول د اسلام خبرې وکړي قوم په پوه شو خاص کر د عیسایانو کم علما او هغه په پوه شو او غي غوبلې جوړې کړې فلما فرغ کله چې هرقل فارغ شو من قراءت الكتاب د پړاولو د کتاب نه قال ابو سفیان وی ابو سفیان وی د ملګرو ته مې وی دا سو شو دا په خدای قسم چې د روم بچام ته یریږي رسول الله خی په خدای قسم چې د روم بچام ددنه یریږي ها نو ما ویل اصحاب خپل ملګرو ته حين خرجنا کله چې موږ راووتو سمې وته وی لقد امر یقینا غټ شوی دی لقد امر یقینا غټ شوی دی امرو ابن ابي کبشه کار د ابن ابي کبشه ابن ابي کبشه نه مراد د څه دی رسول الله الکه د رسول الله دا کار خو ډیر زیات غټ شوی دی دومره لوی دغه دی چې د روم بچام د دنه دغه کیږي یریږي لقد امر یقینا غټ شوی دی امر ابن ابي کبشه اغا معامله د ابن ابي کبشه پخوا په دې عربو کې یو سړی تیر شوی دی ابن ابي دغه وته وی ابو کبشه ابو کبشه دا په خزاعه قبیله کې خزاعه د مکې چې څومره خلکو په خوا ټول بت پرستو دا ابو کبشه را پاسې ده او د غون قوم خلاف یې وکړو چې هلکه د بوتانو عبادت مه کوئ راځئ په دې ستورو کې دا ستوري نه تاسو ته سترګه وایي وایي سترګه راوخته د دغه شعرا ستوري عبادت شروع کو ګوره غون قوم د مکې بت پرستو دی را پاسې ده د غون قوم خلاف یې وکړ او عبادت یې دغه شروع کو د شعرا ستوري نو د دې نه پس به چې چا د قوم خلاف وکړ وایي دا د ابو کبشه زوی دی چون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو کنه هغه د غون قوم خلاف وکړو هم د بت پرسته هم د ستور او عبادت نه ټولو نه خلاف وکړو نو خلکو به وی دا د غابو کبشه دغه دی زوی دی خان انه لا يخافه یقینا یریږي د دې پیغمبر نه ملک بن الاصفر هغه باچا د روم بن الاصفر دغه ته وای خدي روم ولاته زړه کې مې ټک پیدا شو چې وای خدای ګو دا خو به غالب کیږي فما زلتو ابو سفیان وی همیشه و مزه موقنا چې یقین کون کې وما به امر رسول الله اسلام په کار د رسول الله چې دا پیغمبر ته الله پاک غلبه ور کوي انه سيسهر تر دې پورې چې دا پیغمبر به غالب شي ما دا یقین کو کو کو کو تر دې پورې چې په اتم کال د هجرت الله زما زړه کې ایمان داخل ک حتی تر دې پورې ادخل الله علی الاسلام چې الله را دننه کو په زړه زما اسلام خیر دا واقع شو منګه د هرقل نرالو قال الزهري امام زهري وی فدعا هرقل عظماء الروم د دې نه پس بیا راوبله هرقل باچا هغه مشران د روم د روم چې کوم مشران دي هغه د دوی وزیران او د دوی مذهبي مشران او د قوم مشران دا ټول راوغوښتل په خپل دلبار کې فجمعهم راغونډ کړه فی دار له پاغه کور د دکې چې راغونډ کړه امر یو کې چې دروازې ټولې بندې کې چې څوک بار ونه ځي اوس دا هرقل باچا د خپل قوم ته د اسلام دعوت ورکي ف وتوي هل لكم في الفلاح والرشد آیا شته د ستاسو د پاره شوق فی الفلاح په کامیابی کې ور رشد او په پویا کې آخر الابد تر آخر همیشه پوری قوم ته وایي دام خوښه ده چې تر همیشه همیشه په سمه لار یې همیشه همیشه کامیاب یې په دې کې ستاسو شوق شته که نه بل دا دی چې و ان یثبت لکم ملککم او په دې کې هم شوق شته دی چې مضبوطی ستاسو دپاره حکومت ستاسو دا ستاسو موجوده حکومت دا هم دقه سي ثابت قدمي مطلب دا دی که دا شوق می راځي چې سره ټول په شوق باندې کلمه وایو او مسلمانان شو چې دا ټکی وی دلته قوم غوبل جوړ فخاصو نو منډه کړی دوی خیستا حمر الوحش په شان د هغه منډې د هغه خرو ځنګلي لکه دا ځنګلي خره باندې چې هلته کې دغه راښکاره شي سړی او دوی ناګهانه شت وایي د لکۍ له ټق ورکړي یو څوک داسې منډې وایي یو څوک داسې منډې وایي دقسې دوی هم دغه کړې منډه کړې او کم پلو یې منډه کړې الی الابواب دروازو ته چې بس وځو دروازې خو د مخکې بند کړې وې فوجدوها نو دوی اوموندلې دا دروازې قد غلقت چې هغه بندې شوې وي نو بیا هرقل باچا څه وایي سیاسي سړی دی وایي مال راشه مال راشه خدایم په خیر کا راشه راویې غوښتل وی ما ستاسو امتحان کو چې تاسو په خپل مذهب کلک یې کنه یې کلک شابسه شابسه اوس مې ومنل چې تاسو په خپل خپل مذهب دغه کلک یې اوس د قوم نه ځان داسې خلاصي ورته وی ما تاسو له دعوت د ایمان شه درکو دا مې تاسو امتحان کو چې په خپل مذهب کله کې کنه فقال وتوي اني زشيم انما اختبرت شدتکم ما امتحانو که د کلکوالی ستاسو علا دینکم په دین ستاسو فقد رأیتم منکم ما اولی د ستاسو نه الذي هغه احببت چې زما خوښه وه الحمدلله چې په دین باندې کلک ولاړ یې ما وی قوم کې پویا نی اخلاص بګی بیا رال ټول وته سجدي وکړي خ فسجدوا له دوی سجده وکړه دته ورسو انه ددن رضا شو منګه چې بخاری وی سالانه امتحانو د وفاق المدارس اخري امتحان شو په هغې کې یو دا سوال راغلی و چې هرقل باچا د ایمان راوړی او که نو راوړی نو دې ځای نه دا معلومه شوه چې هرقل باچا اراده د ایمان کړې وه خو بیا د هغې نه پس چې دی نو دی د حکومت د لالچ د وجې نه د بیا دغه رانوړو ایمان رانوړ او ما ته کافره همداسې دغه مړ شوی دی کافر مړ شوی دی صرف دومره یې کړي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط مبارک ډیر دغه کړی دی احترام او بیا دوی دا راغشتیو او د دې چې کومه خاص زیو چې هغې کې به دوی هغه خاص په خوا شینه کې خودل هغې کې بیا دغه کړو بیا رستو صحابه او تابعین چې هغه علاقې ته تللی دي د هغوی بچیانو ته بیا دا ښکاره کړی دی ښه کوم ځای دی باب قوله دا باب دی د دې قول د الله سلورم سپاره ته ورسېد لن تنالوا البر خطر جمعه خو کوي ریاض دوه ټکي دلته وایي دوه ټکي یو رکو پس وایي په لږ وخت کې بیا دغه ته ورسېدم سلورمې سپاره ده لن تنالو البر هیڅ کله به تاسو حاصل نه کې ثواب د نیکه لن تنالو البر هیڅ کله به تاسو حاصل نه کې ثواب د پوره نیکه حتی تر دې پورې تنفقو چې تاسو ولګوي مما د هغې نه تحبون چې ستاسو خوښ وي الله به مکمل ثواب علی درکوي چې ته خرج کې د هغه سیز نه چې کوم سیز سره ستا ډیر محبتي مثلا ستا ځان سره محبت دی دا خپل ځان راوالی او د الله د دین د پاره خرج کې یو پاو وخت نیمه ګنټه وخت درې پاو وخت دا ولګي دا بازار خلک نه دي دوی وای چې زمونږ قیمتي وخت دا دی چې دا سبي چې دکان کولا وکا او ته نه دا قیمتي وخت دی دا زه د الله د دین د پاره د الله د کتاب د پاره لګوم الله به ثواب درکې خو لګ نه مکمل دغسې یو عهده دی دا عهده او هغه عهده راوالي او په هغې د دین کار وکړي مال د سره دی هغه یا د سره ځمکه د ځمکه نن سبا په لنډي کوتل کې خوښ شي الله خلکو ته ځمکه ده ته راوالې یو لس مرلې شل مرلې زمکه یره دا د جماعت ته وقف شوه یره دا چې دی د مدرسې ته وقف شوه یا د پلانی کاکا کور نشته دی یره دا یو پنځلس مرلې زمکه به دله ورکو او زه تاسو ته ډیر ویم د لنډی کوتل خلکو کې یو خیال دی چې دا پویږي نه او که څه چللی دوی خیرات کوي هر قسم د پیسو خیرات کوي د نور کوي خو د ځمکې خیرات نه کوي چې آیا دوی ته دا پته نه لګي چې ځمکه هم خیرات دی هلکه ځمکه چې نن سبا څومره خیرات دی باباجي دې مړ دی نو بابا جی پس پیسې خیرات کې رویجه خیرات کې ټیک د خشه دی خو ګورې د دې نه زلوی خیرات نه دی زمکه ده زمکه راوالی لس مرلې ما وی شل مرلې چې دا مې د بابا جی خیرات شو او پاغي جمعات جوړ کې پاغي دغه جوړ نو لن تنالو البر هس کله به تاسو حاصل نه کې کمال کمال پورا نه کی حتی تر دې پورې تنفقو چې تاسو ولګوي مما د هغې نه تحبون چې ستاسو خوښ وي وما تنفقو من شیء فان الله به علیم کوم شی چې تاسو د الله په لار کې لګوي الله په هغې خبر دی ښه وایي حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن السائب بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول تاسو ګوره چې صحابه او ته ګوره بس آیات اوریدل او فورا عمل کول صحابه او ته چې الله دا دومره قدر ورکړي دي نه خو زمونږ په شان انسانانو خو زمونږ او داغوی صرف فرق دا دی چې فورا هغوی به عمل کو مونږ عمل نه کوو انه سمع انس ابن مالک دی حضرت اسحاق چې د ابو طلحه صاحب نوسی دی د اوریدل د انس ابن مالک نه یقول انس صاحب وی کان ابو طلحه او حضرت ابو طلحه اکثر انصاریین زیات انصاری بالمدینه په مدینه کې نخلن په کجورو کې په مدینه منوره کې چې انصار کم صحابه وو په دې ټولو کې ابو ابو طلحه یو انصاری وو چې د د د کجورو باغونه د ټولو نه زیاتو د ټولو نه د د د کجورو باغونه زیاتو او په دې باغونو کې وکانه احب امواله او هغه محبوب, محبوب ترین د مالونو د الیه دتا پکې اوبه هم وې ډېرې ښایسته اوبه وې او دونه ښکلی باغ و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله ناکله دې باغ ته هم ورته دا باغ و د مسجد نبوي قبله داسې ده که نه داسې ده که نه نو د هغې مخ داسې دی د مدینه نبوي مخه داسې شو نو داسې چې تاسو لاړ شئ خلک داسې اوس وایي نو چې زه زه اوس دا زه مسجد نبوي کې راغلی دی په دې طرف چې تاسو وځئ نو دروازې دي باب فهد ورته وایي د باب فهد نه بلا وتلی نه یې چې خلاص دغه ځای کې ځای دی وایي دغه چینه ده چې په دې باغ کې وه نو دا زینه دا په دا یو خیسته جماعت او بالکل د جماعت خیسته باغ مخامخ جماعت ته دا د د په باغونو کې بهترین باغو ما وی فورا عمل کوي وکانت مستقبل وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخلها او رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنه ناکله دې تم راته ويشرب من ماء او سکلی به اوبه فیها چې په دې باغ کې و طیبن او ښایسته اوبه وې فلما انزلت کله چې نازل کړی شو پیغمبر علیه السلام ته دا چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تاسو به هیڅکله حاصل نه کې کامل ثواب تر دې پورې چې تاسو لګوي دا غمال نه چې تاسو خوښ وي نو ابو طلحه راغی قام قال ابو قام ابو طلحه نو پاسه د ابو طلحه او فقال وی وی یا رسول الله اے د الله رسوله ان الله یقول الله فرمای چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي او یقینا محبوب ترین د مالونو زما الیه ماته بیرحا دا مختلفو طریقو سره خلق وی خو مشهوره طریقه دا ده چې د بی زور وایې او د ریم زور وایې نورې طریقې هم پکې شته ډېرې دي او دا اسانه ده بیرحا و انها او دا بیرحا باغ چې دی صدقتون دا خیرات شو لله د الله د پاره الک سشی له خیرات کې ارجو برها زو امید کوم د ثواب د دی و زخرها او د ذخیره د دی عند الله پنځ د الله د الله پیغمبر دا باغ والا او چې چاله ورکه ورکا فزاها یا رسول الله کې دا دا د الله پیغمبره حيث اراك الله چې کوم ځای الله تا ته خودلی چې چرته چاله ورکه اوس د بیرحا په شان باغ ته راوالې او صدقه کې نو دا خو څه معمولي نه ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی بخ دلته خو یو ځای دی بل ځای کې دی بخ بخ وا وا وا وا دا د خوشحالۍ وخت کې خلک وایي وا وا ذالک مال رائح دا یو مال دی تلونکی دا دی یو مال تلونکی رائح دې ته ګوره ریال افراد او حمزه د خا درې او د حې منځ کې حمزه ده دی و پی بیا راځي رائح ملتلونکی الکه دغه ځمکه ده دا ګورې تلو والا ده ته به ترې ځې بل خوا دا به دلته پاتې شي خوشقسمتي دا ده چې دا په صحیح ځای کې دغه کې جومات له دې ورکړه مدرسې له دې ورکړه یو غریب له دې ورکړه دا یو مال دی رایح تلونکی دی ذالک مال رایح دا یو مال دی تلونکی په ښه ځای کې دی ولګوو وقد سمعت ما قلت او ما واوریدا ابو طلحه هغه خبره چې ته وې خدا دې زما دا رایه ده چې د اقارب باندې اقارب له ورکخه و انی ارا او زه ښه ګڼم ان تجعلها چې ته ورکې ده فی الاقربین هغه خپل خپلوانو کې چې دا ستا کم اقارب او خپل خپلوان دی غیله ورکی قال ابو طلحه ابو طلحه وی چې افعل یا رسول الله ان شاء الله کوم بدا د الله پیغمبره نو بیا ابو طلحه ولګید او داغه د تر دو د تر زامنو چې دا غوی زمکه نه و هغه لې ورک فقسمها ابو طلحه نو تقسیم کدا باغ حضرت ابو طلحه فی اقاربه په خپلوانو کې د د چې کوم خپلوانو او وبنی عمه او په غزامنو د تر د کې د د تر زامن مراد د تر زامنو نه د دغه دی خاصیزان دا نه چې د خپل تر زوی کم سړی چې تاسو سره په نسب کې شریکی بس هغه ته خلک تر زامن وایي قال عبد الله ابن یوسف وروح ابن عباده ما د توی هغه وختي څه شو زا کمال رائحنا داسې وګنه تلون کې لیکن روح ابن عباده چې وای نو هغه داسې وای ذالک مال رابح دا دی یو مال ګټه کوونکې ګټه دی وکړه نو ده ورکه دا باغ ابو طلحه صاحب دو کسانو ته ورکه لحسان حسان ابن ثابت ته ورکه و ابینا او ابی ابن کعب ته ورکه مال رانک انس وی مال رانک وانا اقرب الیه او حال لا دی چې زنیز دیو مدتا ابو طلحه ته د دوی نه زنیز دیو ما ولم یجعل لی او ری نکه ماته منها د دین شیئا څه شی خیال لري حضرت حسان ابن ثابت ته ورک او حضرت ابی ابن کعب ته ورک او ماته څه شی را نکه دې ټکی ته ګوره او زه غته نږدې ومه لیکن تاسو په اول دغه کې ویلي دي اول جلد کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دوله ورک او مال را نک او زه د دوی نه لره او مدته ابو طلحه د دوی نه لره نو که تاسو خیالي هلته نسب هم بیان کړی دی چې حضرت حسان ولی نږدې دی او بی ولی نږدې دی نو هلته نسب هم بیان کړی وو نو هلته وایي دوی ماته دوی نږدې و زه ترې لرې وم هغلته به تاسو وی نږدې او لرې په اعتبار د نسب سره ځکه چې حسان صاحب او ابو طلحه دا په دریم پلار کې سره یو ځای کیږي دریم پلار کې اوس د ابو طلحه نامه ده زید د پلار نامه ده سهل د سهل د پلار نامه ده اسود د اسود د پلار نامه ده حرام نو ګوره درې پلار دي کنه سهل اسود حرام دی بل تراشه حسان ته حسان ابن ثابت حسان ثابت ثابت منذر حرام په دریم پلار کې سره دواړه دغه کیږي شریکیږي ا ابی ابن کعب نو بی ابن کعب بیا په شپږم پلار کې دغه کیږي یو ځای کیږي خو بیا هم سره نږدې دی او انس صاحب ته لري دی نو الته دی وی زو دوی زمانه ابو طلحه ته نږدې وو دلته وی زه ورته نږدې وم وی دلته مراد د نږدېوالي نه د نسب نږدېوالي نه دی ښه د اوسېدو نږدېوالي دی ځکه چې د انس صاحب مور وه ام سلیم کونډه وه که نه د یاده چا په نکاح کړی وه ابو طلحه صاحب نو چې ابو طلحه په نکاح کړه نو دا ماشوم هم د مور سره و نو په تربیت او په پرورش د چا کې و د ابو طلحه کې نو دلته په اعتبار د اوسېدو سره نږدې دی ښه او هلته چې کوم دی وایي زه ترې لرې نو په اعتبار د نسب سره زه بس دی نو